چا چې د مسلمانانو په منځ کې یتیم د خوراک، څښاک او پاللو لپاره ور واخیست، الله تعالی به یقینا دا سړی جنت ته داخل کړي، تر څو داسې ګناه ورڅخه ترسره نه شي چې بښنه نه ورته کېږي. قدرمن اوریدونکو نن د سه شنبه ورځ د 1430 هجری قمری کال د شوال المکرم د میاشتې 28مه چې د 2014 میلادي کال د اګست له دوهمې نیټې سره سمون خوري تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته. ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم په نارګیټ بهرني میلمستون او لوجستیکي مرکز کې فدايي بریدونه د سلهاوو تنو بهرنیو اشغالګرو په مرګ ژوبله پای ته ورسېدل. د فراه ولایت د بکوا په پنځه ورځنۍ جګړه کې دوولس تنه ګوډاګیان قتل، درو دېرش نور ژوبل، اووه تنه یې اسیران شوي. د روزګان ولایت دهراوت کې په جګړه کې درویشت کمونډوي عسکر قتل د دښمن قرارګاه تر محاصرې لاندې ده او د بلخ ولایت چمتال کې یو ټانګ، دوه رینجر ویجاړ، پنځلس تنه پولیس او اربکیان مړه او ټپیان شول. اوس هم بشپړ خبرون د عمري عملیاتو په ځپونکي جریان کې تېره شپه یوه نیمه بجه د اسلامي امارت څلور تنه قهرمانو مجاهدینو لخوا د کابل ښار د نهمې حوزې اړوند د بهرنیو ځواکونو مهم مرکز چې هم میلمستون او هم د هغوی لوجستیکي او استخباراتي ځای و تر کارنده فدایي بریدونو لاندې ونیول شو. بریدګر مجاهدین څلور تنه وو، احمد انبیا د کندهار ولایت د پاشمول ولسوالي اوسېدونکی، شمس الله د هلمند د نهر سراج ولسوالي اوسېدونکی او عبدالرشید او نعمت الله د زابل ولایت د اتغر ولسوالي اوسېدونکي. لومړی فدايي د مازدا موټر چلوونکی زورور مجاهد وو چې له درنو منفجره موادو څخه ډک موټر یې د نارت ګېټ هوټل او لوجستیکي مرکز دروازې ته په بریالیتوب سره ورساوه او انفجار یې ورکړ. درې تنه نور اتل فدايي مجاهدين چې په سپکو او درنو وسلو او غورځوونکو بمونو، ماشين ګڼو او واسکټونو باندې سمبال وو، له انفجار څخه وروسته يې ياد مرکز ته دننه ځان ورساوه او هلته يې له ورکړل شوي فلان سره سم بهرني اشغالګر په خپلو سوړو او سوغالو کې تر ګوزارونو لاندې ونيول. کله چې لمړی له منفجره موادو څخه ډک موټر د مرکز په ورودي دروازې کې منفجر کړل شو، ورسره د یادې امنیتي سیمې کلک کمربند دړې وړې شو، ګڼې ودانۍ، خوب خونې، طعام خانې، وصلتون، د نفتي او خوراکي موادو زیرمتونونه، د عیاشیو او فحاشیو لپاره جوړ تالارونه ټول راپرېوتل چې اکثره مېشت بهرنیان پکې لاندې شول. له لومړي انفجار او تخریب څخه وروسته درې تنه فدايي مجاهدین د مېلمستون صحن ته داخل شول او په پاتې شونو بهرنیانو، ساتونکیو، پالونکو، مېلمنو او په اتاقونو کې په ځینو ژوندي پاتو اشغالګرو یې مخامخ بریدونه ترسره کړل. په دوهم پړاو عملیاتو کې چې تقریباً تر سهار پنځو بجو او رڼايي پورې یې دوام درلود، په هوټل کې هیڅوک هم روغ پاتې نه شول، ټول میشت کسان یو یو ووژل شول او یا مرګوني ژوبل شول. په دریم پړاو، دویمه ساعته جګړه کې، دریو واړو فداییو مجاهدینو چې له ورکړل شوي دقیق فلان سره سم یې له دننه څخه خپل کار خلاص کړی و او څوک یې ژوندي نه وو پرې ایښي، په بهر کې له راتلونکو اشغالګرو، مزدورو عسکرو او پولیسو سره جګړه پیل کړه. چې د دوه ساعتونو په جریان کې یې ګڼ شمېر بهرني او کورني عسکر او پولیس مړه او ژوبل کړل چې د امبولانسونو په وسیله د دښمن له خوا انتقالېدل. د دغو مبارکو عملیاتو په لړ کې ټول د دښمن سوونه تنه کسان چې د کره استخباراتي او داخلي معلوماتو په اساس دلته مېشت ول، اکثره وژل شوي او یو شمېر یې هم ټپیان دي. د ځاني تلفاتو تر څنګ د مرکز ډېری ودانۍ یا بلکل نړېدلې او یا نیمه تخریب او له کاره غورځېدلې دي. ګڼ وسایط له مینځه تللي او نور ورته هم درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، هغه جګړه چې په وقفه ییزه توګه د یادې ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د ګوډاګي دښمن په وړاندې پیل شوې، اوس هم دوام لري. په سیمه کې غځېدلې لار اوس هم د ګوډاګیانو په وړاندې په بشپړه توګه بنده ده. خبر زیاتوي، د دښمن هغه کومکي قوه چې له هرات ولایت څخه د پشترود ولسوالي پر لوري روانه وه، هم په سیمه کې راحصاره ده او نه ده توانیدلې چې ښار ته ځانونه ورسوي. په دې پنځه ورځنۍ جګړه کې تر دې مهاله دوولس تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل شوي، تر دېرش تنه نور یې ژوبل شوي دي او اووه تنه یې د تلاشي په مهال له خپلو اسنادو سره ژوندي اسیران شوي دي. دا راز د فراه ولایت له فسترود ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د عمري عملیاتو په لړ کې بېګا شپه دوې بجې د یادې ولسوالي اړوند د ګسکین په سیمه کې د ګوډاګیانو په پوسته وسله وال برید ترسره شو برید چې پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې مېشت نهه تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل نهه تنه نور ژوبل شول چې د دوه تنه وژل شوي ګوډاګیانو جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي. په یاده پوسته کې له دښمن څخه دوه کلاشینکوفونه، درې عرادې موټرسایکل، یو ثقیل او ګڼ شمېر نور مهمات غنیمت شول. د جګړې په مهال د دښمن یو ټانګ هم د ښخ شوي ماین په مټ والوځول شو چې په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یادونې وړ ده، چې له تېرو لسو ورځو راهیسې د یادې ولسوالي په مربوطاتو کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ګوډاګیانو ګڼ شمېر پوستې او مرکزونه محاصره کړي او له دښمن سره یې سختې جګړې کړې دي. په دې جګړو کې تر دې مهاله د دښمن پنځه ټانګونه ویجاړ شوي، نهه څلوېښت تنه ګوډاګي عسکر او پولیس یې قتل، څلور دېرش تنه نور یې ژوبل شوي دي. بېګاه شپه په سیمه کې د دښمن سي یو سلو دېرش ډوله جنګي الوتکو بمبار هم وکړ، خو لله الحمد مجاهدینو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د روزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ نه په یوه تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه د عمري عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالي اړوند د چتو په سیمه کې د دښمن په مهمه محاصره شوې قرارګاه او پوستو بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، په پایله کې یې درویشت تنه د ګوډاګۍ ادارې ځانګړي کمندوی عسکر چې وړمه شپه د چورلکو په مټ د محاصرې ماتولو په موخه قرارګاه ته راښکته شوي وو، ځای پر ځای قتل شوي. مجاهدینو ته لله الحمد په جګړه کې هیڅ نوعه زیان نه دی اوښتی. په سیمه کې اوس هم د دښمن په قرارګاه او پوستو شدیده جګړه روانه ده. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېرورځ سهار شاوخوا اته بجې د بلخ ولایت د چمتال ولسوالي اړوند د جیشور سیمه کې د ګوډاګي دښمن له عملیاتي قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه وکړه جګړه هغه مهال پیل شوه چې یاده قوه سیمه ته د عملیاتو په موخه راغله. خبر وايي، جګړې تر ماښام اتو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یې شپږ تنه تش په نوم عامه پولیس او دوه تنه شریر اربکیان ووژل شول، څلور اربکیان او درې تنه پولیس یې مرګوني ټپیان دي. دغه راز د دښمن یو عراده ټانګ، دوه عرادي رینجر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تېره ورځ سهار شاوخوا اووه بجې د میدان وردګ ولایت د سید اباد ولسوالي اړوند د سلطان خېلو سیمه کې په اجرو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، د جګړې په پایله کې یو عراده ټانک د هشتاددو په مټو وویشتل شو او په ټولیزه توګه له مینځه لاړ. دغه راز عسکرو ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د یادې ولسوالي اړوند د هفتاسیاب سیمه کې هم د مزدور ادارې په پلیو عسکرو، د اسلامي امارت مجاهدینو د خښ شوي ماین په وسیله چاودنه ترسره کړه. معلومات ښيي، په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ځای په ځای ووژل شو. وروسته وحشي دښمن د ملکي خلکو په کورونو د توپونو ړندې ډزې وکړې چې په پایله کې یې دوه تنه تنکي ماشومان سخت ژوبل شول. غرمه شاوخوا یوولس بجې بیا د یادې ولسوالي اړوند په اوت لویو سیمو کې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لورې برید وشو. د معلوماتو له مخې، په دغه برید کې درې تنه عسکر ځای په ځای ووژل شول. چې جسدونه یې تر ډېرو د جګړې په ډګر کې پاته وو او یو شمېر نور ژوبل شول. تېره ورځ سهار شاوخوا لس بجې د لغمان ولایت د مرکز مهترلام اړوند د نجارانو کلا سیمه کې د اجرو عسکرو په کاروان د مجاهدینو له لوري برید وشو. خبر وايي، په دغه برید کې یو تن عسکر ژوبل شو. د غزني ولایت په شلګر ولسوالي کې د مزدورو پولیسو او شریرو اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي بریدونه پیل کړل. بریدونه تېره ورځ سهار شاوخوا نه بجې د یادې ولسوالي اړوند د براهو، دوه لارې، کنصف او نظروالو سیمو کې رامنځته شول. د معلوماتو له مخې، جګړې هغه مهال زور واخیست چې دوه لارې سیمې ته د کومک په موخه د سپېشل فورس عسکرو قوه راغله او د مجاهدینو له سختو او ځپونکو بریدونو سره مخ شو. خبر وايي، جګړې تر ماښام اتو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یې دیارلس تنه سپېشل فورس عسکر، پولیس او اربکیان ووژل شول، یوویشت تنه نور مرګوني ټپیان دي. دغه راز د دښمن دوه ارادې ټانګونه هم په ټولیزه توګه ویجاړ شول. په یاده ټوله جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په خبر کې ویل شوي، وروسته وحشي عسکرو په سیمه کې په ګڼو کلیو، ادرخېلو، ګلو، ادروخېلو، شاهین، خانان او روستم کلیو له سکونه هوانونه وویشتل، چې له امله یې یوازې په ګلو کلي کې د بې دفاع خلکو، شاه ولي، حاجي امیر، محمد میر او نظام الدین پنځه کورونه ویجاړ شول. دغه راز د خلکو زیات شمېر سولر عینې له منځه لاړې او ګڼ حیوانات یې ووژل شول. پرون سهار شاوخوا اوه بجې د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د سویې سیمه کې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول، اووه نور مرګوني ټپیان شول. د عمري عملیاتو د توند او ګړندي بهیر په ترڅ کې تېر ماښام شاوخوا اته بجې د پروان ولایت د باګرام په هوایي اډه چې د امریکایي اشغالګرو عسکرو تر ټولو لوی او مهم مرکز دی، د اسلامي امارت مجاهدینو کارن د توغندیز برید وکړ. خبر زیاتوي، توغندي په هدف ولګېدل او په پایله کې یې اشغالګر دښمن ته درانه تلفات واوښتل. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې هم د امریکايي اشغالګرو په مېلمستون، نارت ګېټ هوټل، د اسلامي امارت د استشهادي کنډک قهرمانو فدايي مجاهدینو اتلوال بریدونه ترسره کړل چې پکې یې ورته درانه زیانونه واړول. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې راغلي، چې بېګا ماخستن نهه بجې د عمرې عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالي اړوند د سفار بازار ته څېرمه د بصیرخان کلي په سیمه کې د ګوډاګي اردو په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو. بریدچي پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، په پایله کې یې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې مېشت ګوډاګیان عسکر د درنو تلفاتو په لیدلو سره په تېښته بریالي شول. په پوسته کې له دښمن څخه یو راکټ، یو امریکايي ټوپک، او ګڼ شمېر نور مهمات غنیمت شول. مجاهدونو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د بادغیس ولایت له قادس ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالي اړوند د غرچګي په سیمه کې له کوډاګیو اربکیانو سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې تر نیم ساعت پورې دوام وکړ، په پایله کې درې تنه کوډاګي اربکیان ژوبل شول. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، تېره ورځ مازدیګر شاوخوا پنځه بجې د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند د هیبتو سیمه کې په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید هغه مهال وشو چې یاد اربکیان د موټرسایکل په وسیله له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. خبر وايي، په دغه برید کې دوه تنه شریر اربکیان ووژل شول. دغه راز یو عراده موټرسایکل او دوه ملي کلاشینکوفونه ورڅخه په غنیمت ونیول شول. تېره شپه شاوخوا یوه بجه د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالي اړوند په میا صاحب کلي او د خوګیاڼو ولسوالي اړوند په وزیرو سیمه کې خارجي اشغالګرو عسکرو د داخلي ګوډاګیانو په ملتیا د بې دفاع ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې. د خبر په اساس، وحشي ګډ دښمن د چاپې په مهال د خلکو په کورونو کې سختې تالاشۍ وکړې، شتمنۍ یې ورڅخه لوټ کړې، خلک یې سخت ووهل، او وروسته یې د معلم نواب په ګډون څلور تنه بې دفاع ملکي هېوادوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. د کندهار ولایت له تخته پل ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اووه بجې د یادې ولسوالي اړوند د ملید په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په هغه موټریز کاروان چې یادې سیمې ته د عملیاتو په موخه راووتل وسلوال برید ترسره شو. د برید په مهال د دښمن یوه شوبله د دهشکې په مټ تخریب شوه او دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. تخریب شوې شوبله اوس هم د پېښې په ځای کې پاتې ده. د راز عمري عملیاتو په ګړندي بهیر کې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو بېګا شپه یوولس بجې د معروف ولسوالي د اعلا جرغې په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په مهمه قرارګاه وسله وال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، د شپې تر څلورو بجو پورې یې په شدت سره دوام وکړ. د برید په پایله کې یاده قرارګاه په ټولیزه توګه فتحه او په کې میشت د قومندان عبدالعزیز په شمول دوولس تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل، شپږ تنه نور یې ژوبل او پاتې نور یې په تېښته بریالي شول. وروسته مجاهدینو یاده قرارګاه د منفجره موادو په مټ ویجاړه کړه، مړه او ژوبل عسکر د پېښې له ځایه د چورلکو په مټ ولېږدول شول. په یاده جګړه کې شپږ تنه مجاهدین زخمیان او یو تن بل هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. په سرایونو کې محاصره د ګوډاګۍ اردو شپږ ویشت تنه عسکر او شل تنه پولیس له کلکې محاصرې وروسته بېګاه ماښام د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له خپل ځان سره پنځلس امریکايي ټوپکونه، شپږ امریکايي ثقیلان، درې راکټونه، یو وسط هاوان، شپاړس کلاشینکوفونه، دوه روسي تقیلان، درې رینجر موټر او په زیاته اندازه مرمۍ او مهمات هم مجاهدینو ته وسپارل. همداراز د جګړې په مهال د زرغون کلي ماموریت، د بیلرانو د پله یو ماموریت او یوه مهمه قرارګاه او درې پوستې د پراخې سیمې په شمول په ټولیزه توګه فتح شوې او ګڼ شمېر ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او په زیاته پېمانه سپکې او درنې وسلې او مهمات یې په غنیمت پاتې شوي. زندان دی افغانانو ته يرغلګرو ته د کابل د وروستي برید پیغام تیره شپه یوه بجه د کابل د نهمې حوزې د څرخي پله په سیمه کې د یرغلګرو پر یوه پټ میلمستون نارج ګیټ هوټل باندې چې زیاتره د استخباراتي موخو لپاره کارېده استشهادي بریدونه پیل شول لومړی یو استشهادي مجاهد له منفجره موادو څخه ډک مازدا موټر د میلمستون سره ټکر کړ چې له امله یې موانع لرې شول او د هوټل یوه لویه برخه ګړوبه شوه. ورپسې په سپکو او درنو وسلو سمبال نور فدايي مجاهدین هوټل ته ننوتل او پر اشغالګر دښمن یې ځپونکي ګوزارونه پیل کړل. د کره معلوماتو په اساس په دغه اتلوال برید کې په سلهاوو تنه د یرغلګرو پوځي او استخباراتي لوړپوړي مامورین مړه او ټپیان شوي، د هوټل زیاته برخه ویجاړه شوې، مهم اسناد او په ګڼ شمېر کې نقلیه وسایط له منځه تللي دي. په دغه سیمه کې پر یرغلګرو نور ورته بریدونه هم شوي او پراخ ځاني او مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. پر نیواکګرو دغه ملاماتوونکی برید نه لومړنی دی او نه به وروستنی وي. چې یرغلګر ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د مجاهدینو له ورته کاري ګزارونو سره به مخ وي ای کم عقلو یرغلګرو تاسې چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خپل شوم اهداف ترلاسه نه کړای شول نو تر دې وروسته به څنګه وکولای شئ چې خپلې موخې ترلاسه کړئ ځکه نه افغان مجاهد ولس له خپلې برحقې داعیې پر شا شوی او نه هم له خپلې سپېڅلې مبارزې ستړی شوی دی جهادي مورچلونه لا پیاوړي شوي په ځوانانو کې لا ډیره د وطن او هیواد څخه د دفاع جذبه پراخه شوې ده زموږ پوخ باور دی چې تاسې به خامخا یوه ورځ زموږ له ټاټوبې تښتئ ځکه پردۍ خاوره د تل لپاره نشي مستعمره کولای نو چې د لا ډیرو تلفاتو او تاوانونو وروسته بالاخره وځئ ښه به نه وي چې اوس لا زموږ خاوره پرېږدئ چې هم خپل پوځیان له مرګ او درد څخه وژغورئ او هم زموږ ملکي وګړي په تېره ښځې او ماشومان چې زیاتره ستاسې په بریدونو کې په نښه کیږي له ژونده بې برخې نه کړئ. د اسلامي امارت ټولې هڅې په تېره همدغسې حملې چې په ځانګړې توګه یرغلګر په کې په نښه شي، امریکايي مغرورو او لېونیو چارواکو ته واضح پیغام دی چې که هره حربه او وسله وکاروئ، د تېر په څېر به ناکام، نامراده او په مات سر له افغانستانه پښې سپکوئ. اشغالګر باید درک کړي چې په زور او تهدید ولسونه او هېوادونه نه شي مستعمره کولای. دا سمه ده چې د څه وخت لپاره به د خپلو داخلي غلامانو په ملتیا ځینې سیمې لاندې کړئ، خو په همدغو سیمو کې چې په زر او زور لاندې شوې وې او د مظلومانو وینې په کې بهېدلې وې، د یرغل پایښت ناشونی دی. جوت مثال یې د امریکايي یرغلګرو لپاره ویتنام او د امریکا په ګډون د ګڼو یرغلګرو لپاره افغانستان دی. افغانستان چې د یرغلګرو په قبرستان مشهور دی دا هسې یوه تبلیغاتي او فرمایشي جنبه نه لري د دې تر شا د نیواکګرو د چیغو کوکو ژړاو آهونو زخمونو او د مغرورو ککریو د مینارونو داستانونه پراته دي دلته چې د سکندر چنګیز انګریز او د سرو لښکرو بې شمیره سرونه دفن شول تاسې به هم ای امریکایي یرغلګرو